مخکې له ویل شوي چې الله رب العالمین په سوره بقره کې د ملک د امن لپاره څلور قوانین او احکام ذکر کړي چې هغه کې درې احکام او قوانین ذکر شول په دې آیات مبارکه کې د نور هغه حساب نو د شریعت د احکام مداغه سره تعلق نشته تعلق د احکام د شریعت د حج د روزي د اختر تعلق دا د حساب قمری سره د میاشت سره حدیث د بخاری او مسلم کې مراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان امه امیه نو درې پیری چې لاس داسې اشاره وکړي میاش ډیر سرځي دا او یو ځل نبی رسول الله داسې وي یو ګوته پکې کما کا راوی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اشاره کوله یعنی مره 29 ومره 30 کله میاش د نهشوي کله د دې شوي شریع اعتبار سره میاش نه د اتریشتو کې دی شي او نه د یو دیرشو دا د انګریزانو د غیر دینو خلکو حسابونه دي چې په مونږ باندې عبادت په دې طریقه ګډوډي چې بعد میاشتې د اتریشتو ورځ مقرر کړې دي او بعد د یو دیرش رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی چې مو امي امت یو په حساب کتاب باندې نه پویږو میاش بیا د نه کوي یاد دیرشو او دې سره د شریعت احکام تړلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي حدیث دې متفق علیه بخاری او مسلم ويصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته دنیاش په لیدو باندې تاسو روزه کوي او دنیاش په لیدو باندې بیا اختر کوي چې باز عرب وکړ حج کو نو واپس چې براتل نقور لبد دروازې د طرف نه ناراضل په دروازه اور بنر اذن نشیدل بلکې د شاده طرف نه به کندر والو او یا به اندر پاوه کې خود پاغي درا ووریدل او دا دې ثواب ګڼلو دای به چې د کور هغه کوم ډیوډای دا چې هغه زمونږ او د اسمان په منځ کې حایل جوړه دي چې د ګناهونو نه پاک شي نو د انصار یو کس حج کړه واپس راغې فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك نو هغه د دروازې د طرف نه کور لرادن نشو د خلکو د عادت خلاف یو کو نو خلکو پاغه باندې عیب چې دا وګوره د خپل ذری طریقې خلاف دی کو د حج نه راغې او په دروازه ور باندې رادن نشوي پری آیات مبارکه کې اوس د قتال فی سبیل الله حکم نه او امام ابن جریر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی ادا اولنې آیات ته چې د مشرکانو د قتال او د جهاد باره کې نازل شوه دی دا د بعض مفسرین قول دی علامه شنقیطی رحمت الله علیه په تفسیر اضواء البیان کې وایي چې د یقاتلونهم نه مراد بیا هغه نوجوانان او ځوانان دي چې هغه د جنگ کولو د قتال وسو طاقت لري نو تاسو هم دا غي سره جنگ کوي په کفارو کې چې کوم نوجوانان او ځوانان دي او یاد یقاتلونکم مراد محاربین کافر دي په بعض جهادونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري او صحابه ته دیو نو نبی رسول الله یو زنانه وکړه چې هغه وجل شوی و یا قتل کړی و نو نبی صلی الله علیه وسلم منو فرمایلا چې ماشومان او زنانه به تاسو په جهاد کې نه وجنئ خدا کله چې د مسلمانانو له نقصان نه ور کوي او میدان د جنگ لروتي لري او که زنانه جنگ لروتي دا او کافر او دشمنان د جنگ د پاره ته دی نو بیا د جمهور اهل علم رائے او مذهب دا دی چې څوک مخې لراځي ک بیا بوډا دی ک ځوان دی ک ماشوم دی خو چې میدان لروته او مسلمانان وجني او دا غي په دشمنی کې برخه وي ساغت بیا باغیم وجل شي ولا تعتدوا زیات مکوي ان الله لا يحب المعتدين او د بعضی بندگانو سره الله مینا او محبت نه ساتي بعضی اعمال بدی شي دا د الله رب العالمین صفت ته کله د ځان نه نفي کوي کله ثابتي ان الله یقینا لا لا يحب المعتدين من نساتی د زیاتی کون کو سرا وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه